اوس د دې ځای نه دا بل باب چې شروع کیږي نو په دې کې بیا مکه مسله سرم چیړي ښا او رسالت په سرم راځي دا به چلیږي دا باب تر و دیر شمایات پورې مخکې را روان دي تر هغه پورې به دا باب چلیږي په دې باب کې بس ذکر کړي اول به بیا بل عادل دیار لسم دلیل عقلی به ذکر کړي په دې خبره باندې چې له دعوت الحق پوه شوې هغه هغه د پاره بلنه حق ده بیا دا غي نه پس په زجر ورکی په شرک باندې تخویف او بشارت به ورکی نو دا زجر تخویف او بشارت کنا دا چې ذکر کوي تر 15 ډیر شمایاته پورې بدا او چلیږي دا غي نه پس په بیا دلیل نقلی چې کوم دی هغه به پیش کی په اثبات د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او په صداقت د کتاب باندې او دا غین اورستو بیا ترغیب ورکه قران طرف ته چرشه قران منی د الله کتاب منی افمن هو قائم داو دیار لسم دلیل دی آیا هغه سو هو قائم چې هغه سره هغه قائم دی قائم معنی نگران راضی حفاظت کون کے راضی خو چې په سله کې رستو علا راشي انو بیا معنی د عذاب راځي نو افمن هو قائم آیا هغه څوک چې هغه سزا ورکون کړي علا کل نفس هر یو نفس تا بما کسبت په سبب دا ګناونو چې دا نفس کوي نو دلته کې سبشي دا استفهام خو یو جانب ذکر شو بل جانب نشته کمن لیس کذالک پشان د هغه چا دی چې هغه داسې نشي کولی یو څوک داسې چې هغه دومره اختیار لري چې چاله وغواړي سزا ورکړي او یو څوک داسې چې هغه عاجز دی اچا تم سنشي ویلې نو دا دواړه یو برابر دي دا نه دی یو برابر الله وایي چې دا نه دی برابر نو لہذا هغه څوک چې هغه عاجز دی هغه نه مغواړي له دعوت الحق لهذا معنی غواړي د بل چانه مغواړي وجعلوا لله شرکا او ګرځي جوړي دوی الله تعالی لرا شرکا ا برخه والا دوی د الله سره په خدای کې شریکان او برخه والا ګرځي نو الله وی قل ورته وایا سموهم سموهم نوم پکې د یې نوم واخلې د دوی نمونه په تاسو واخلې څه مطلب اے د تاسو د کوم نوم خیره چې یاره دې دا کار کې یادی دا کار د ته حواله د الله تر طرف نه او دې د خدای سره په خدای صفاتو کې شریک کړي وي نو تاسو دا خبره کې تر دې بیان هوکا د چرته نه کومه دلیل سره دا نوم والا کم کتاب کې راغلي دي سموهم نمونه واخلې نو نوم خو به واخلي مطلب دا دی چې هغه ټکی او تکم صفت ثابته د خدای پس د کم کتاب نه خو پاغي حواله ورکړه دغه نوم خو د کم کتاب نه ثابت کا نو قل ورته وای سموهم یعنی بینو اوصافهم پوښې د دوی هغه صفات چې تاسو بیانوي خدای هغه بیان کوي او پاغي باندې دلیل پیش کوي د کم کتاب نه ام تنبئونه آیا یا تاسو خبر ورکوي کني چې پیش کول نو بیا تاسو خبر ورکوي بما په اولوہیت او په خدای دا غچا لا يعلم چې الله نه پیژني خدای فل ارض پزمکه کې الله ته خود دې خدای نه معلومه نو چې الله ته نه معلومه معلومه دا چې نشته دې ځکه چې کم شی وی هغه الله ته معلوم وی نو الله وای ما ته خود دې خدای د دوی تصرف او د دوی چې کوم دی د دوی دا قدرت ماته نه معلوم تاسو د ځان نه جوړ کړی دی ام بظاهر من القول یا اتی په سرسری خبره باندې تاسو دا خبره کوي به بظاهر من القول یعنی قول ظاهری قول ظاهری معنی سرسری خبره به دلیل خبره تاسو کوي څه دلیل سره نشته دی نو بیا ولې کوي بل زین للذین کفروا الله وی بلکې خسته کړه شوی دا کسان ته چې کافران دي مکرهم مکر د دوی د دوی هغه مکر هغه چې کم شرک دی هغه کم هغه د دوی هغه بی دلیل خبرې دي هغه دوی ته خسته دي وسدو عن السبيل او بن کړی چې ولې د لارې حق نه ومن يضل الله هغه څوک چې گمراهي کوي الله تعالی فما له من هاد نو نشته دی هغه څوک هدایت کوونکې بس دا الله تبا کړی دي الله دوی گمراه کړی دي اوس دای دا جر ورکو داغی نه پس تخویف ور کوي لهم عذاب فی الحیات الدنیا خاص دوی د پارا عذاب دی فی الحیات الدنیا په دنیوي ژوند کې ولا عذاب الاخرت اشق او خامخ عذاب د اخرت چې اشق او غډیر سخت دی و ما لهم من الله من واق او نه وی دوی د پارا من الله د طرف د الله نه من واق سوک بچ کون کې وقایقی وقایتن وقایت ته وی هغه بچ کولو ته ویل کیږي د کتاب هغه بهر غتی تم زکه وقایه وای چې دا کتاب د هغه شلیدل نه بچ کی نو واپ هغه بچ کون کې د عذاب د الله نه دینه بسوب داسې نه وی چې د الله د عذاب نه بچ کی اوس دا خبره خدا خو منکرین دا شو اوس چې څوک منی نو هغه ته بشارت ورکي مثل الجنت التي مثال د هغه جنت الصفت د هغه جنت دا انجام دا خلق دی چې ځانې بچ کړي دي د کفر او شرک نه ځانې بچ کړي دي د انکار د دعوی د له دعوت الحق نه او عقب الکافرین النار او انجام د کافرانو چې د النار وغه اور دی والذین آتیناهم الكتاب اوس دلیل نقلی پیش کوي ما تاسو ته وی په سبان دي په صداقت د کتاب باندې چې د بل چا د زړو علماو نه ته پښتنه وکا هغه دا کتاب منی خدا چې کوم دنو دا بعض زیدیان دی هغه نه مني والذین کسان آتیناهم الكتاب چې ورکړې وته موږ کتاب بخوانی کتابونه تورات انجیل هغه صحیح خلق او صحیح علما یفرحون خوشحالی کوي خوشحالی کی بما پاک کتاب باندې انزل الیکا چې نازل کړي شوی دی تا تا نو دا هغه په خوشحالی کی یا دا دي چې مؤمنان دا بیا تسلی ده آ کسان چې ورکړل موږ غي ته کتاب او قران یفرحونا خوشاليږي بما پاغه سبانه انزل الیکا چې نازلېږي تا ته ومن الاحزاب او د مخالف ډلونا بعض خلق شتا ينکر من ينکر بعضه چې انکار کوي د بعضی سی د قران نه ټول قران نه ټول قران مخالفت نه کوي خو هغه خبره چې د دوی د عقیده سره مخالف وي بس هغه په دوی باندې بدل لګي ځکه ورته دوی وی کنه چې ائت به قران سورۃ یونس کې تیر شو قران راوړ قران نه انکار نکو خو غیر هاذا دا یو نه بل او کداوی او بدله نو بیا پکې لګه تبدیلی راولا لګ بدلون پکې راولا هغه خبرې چې زمون په عقیده باندې رد راځي هغه ته نه وباسا دا خبره به کولا نو قل تو ورته وایا انما امرت یقینا ما ته امر کړه شوی دی ان اعبد الله چې د بندگی خاص کم الله لرا ولا اشرک به او دا غ سره څوک شریک نکم دا غ سره څوک شریکو منا و الیه ادعو هه خاص هغه ته خلق را بلم و الیه مآب او خاص هغه طرف ته رجوع دما وکذالک انزلناه حکما عربیا اوس ترغیب ورکه قران ته راشي د الله بندگانو قانون داره دا کتاب د داو منی وکذالک انزلناه څنګه چې مونږه په خواني کتابونه نازل کړیو نو دغه رنګ مونږ نازل کړی دا قران حکمن حکمن قانون عربین عربین په عربی جبه کې یو معنا دویو معنا عربین ظاهر مضمون والا آسان مضمون والا ولا ان اتبعت اهواهم او کتبت تابع شد خواہشات دوی من بعد ما جاءک من العلم پس دا اغینا چراغ تا تا علم د وحی نو مالکا نبی تعالی را من الله دا عذاب د الله نا من ولی نسوک حفاظت کو نسوک دوست دوست چې دوست حفاظت کوونکی ولا واقن او نه صرف بچ کوونکی یو داس دوست وی چې هغه دوست هم دی او بچ کوي دی او یو داس دی چې هغه څه دی هغه د صرف بچ کوي کنو د دوست دی او کنه دی دا دواړه دي نشته دی هیڅوک بچ کم دی تا بچ نه کی د الله تعالی د عذاب نه اوس د دې ځای پوری داسو دا سلورم باب د دې کیسې په دې ځای باندې په دې صورت په دې باندې ختم شو